دا الله پاک په خپلو بندیانو باندې قوت قاهره لري غلبه لري تر کله پورې چې الله پاک یو انسان جمدې ساتل غواړي نو د دې انسان د حفاظت لپاره الله پاک فرشتې رالیږي د هیچا مجال نشته چې دې انسان ته نقصان ورسوي او چې کله الله پاک د یو بنده مقرر وقت پوره کی عمر ورله پوره کی همدقه د حفاظت فرشتې وي د دې انسان د مرګ ذریعه وګرځېږي نو بیا د دې انسان د مرګ اسباب مهیا کولو کې ذره بر کمی نه کېږي او بیا صرف دا نه چې مړ شو نو معامله ختمه شوه په مرګ باندې معامله ختمه نه شوله بلکې ردو الی الله دوباره به بیا الله پاک ژوندي کړي او خپل ځان ته به پیش کړي الله احکم الحاکمین دی د هغه په دربار کې به پیش کړی شي او د ټول عمر حساب کتاب به وشي د دغه حساب کتاب نه بچ کېدل نشته الى الله مولاهم الحق الله ته به پیش کېږي چې هغه د دې بندیانو مولا دی په حقه یوازې احکم الحاکمین نه بلکې د بنده مولا هم دی چې په هره موقع باندې ورسره امداد هم کوي د بنده په زړه کې دا خیال راتلی شي چې یو ذات دی او بې شمېره په اربونو انسانان دي او د دې ټولو د ټول عمر حساب کتاب دا به څنګه کېږي په دې خو به ډېر زیات وخت لګي نو الله فرمایي وهو اسرع الحاسبین د الله کارونه د خپل ځان په کارونو باندې قیاس کوه مه چې تېر نه شي کولی ته وایې ګنې الله بیا نه شي کولی الله ډېر زر زر د تمام مخلوق حساب کتاب بې باکه کولی شي په لږ وخت کې د تمام مخلوق حساب کتاب ختمېږي چا لپاره خو پنځوس زره کاله دا ورځ ده چا لپاره زر کاله ده او چا لپاره دا ورځ د یو مانځه د ټیم برابر ده لکه مازدیګر مونځ څونه وخت کې کېږي که یو بنده ډېر اوږد مونځ کړي نو لس منټه کېږي څلور رکعته مونځ خو پنځه منټه کې ختمېږي او که یو سړی ډېر اوږد یې کړي نو لس منټه دې شي نو دې لسطمن ته وخت کې د تمام مخلوق سره حساب کتاب الله پاک کوي د دې نه کم وخت کې کولی شي او بلکې ارث الله ته معلوم دی نو دا د قزان قیاس کوي نه چې الله په څونه وخت کې د حساب کتاب کوي زر نظر اسرع الحاسبین وهو القاهر فوق عباده او دا الله پاک غالب دی په خپلو بندیانو باندې ويرسل علیکم حفظه الله را لېږي په تاسو باندې حفاظت کوونکې فرشتې د هر انسان سره تین سو ساٹھ فرشتے مقرر دی جنہیں انسان حفاظت کی که دا فرشتې مقرر نه وي نو دې جناتو دې شیاطینو دا انسان یو ساعت هم ژوند ته نه پرېښوده دې به زره زره کړی خو الله پاک فرشتې مقرر کړي دي نو د فرشتو د وجې دا نور مخلوق پیریان وغیره د انسان ته نقصان نه رسوي بیا د فرشتو شفتونه هم بدلېږي د ورځې یوه ډله د فرشتو ده د شپې بله ډله د فرشتو راځي د سهار مانځه کې بدلېدل کېږي د مازدیګر په مانځه کې هم بدلېدل کېږي وهو القاهر فوق عباده دا الله پاک غالب دی په خپلو بندیانو باندې ويرسل عليكم حفظا الله را لیږي په تاسو باندې حفاظت کوونکې فرشتې نګهبان فرشتې را لیږي حتی اذا جاء احدکم الموت تر دې چې راشي یو کس له تاسو ته الموت علامات د مرګ وخت د مرګ ورله راشي توفته رسولنا وفات کی دلرا رسولنا زمن استاذی فرشتے استاد قاصدان کم وخت چې الله مقرر کړی وي نو هغې کې بیا د چا رعایت نشته کوتاهي نشته ټیک هم په حق ټیم باندې روح قبض کېږي وهم لا یفرطون او دوی هېڅ کمې هم نه کوي کوتاهي نه کوي ثم ردو الى الله مولاهم الحق بیا به دوی واپس کړي شي الله ته یعنې جمدي به شي الله ته به پېښ کړی شي ثم ردو بیا به دوی واپس کړی شي الی الله الله پاک ته مولاهم الحق چې د دوی مولا دی کارساز دی په حق باندې مالک دی په حق الا له الحكم خبردار کدی الله پاک لره حکم دی حکم نه دی الله چلیږي د بل چانه وهو اسرع الحاسبین او دا الله پاک جلد حساب کول والا دی د تمام مخلوق سره لږ ساعت کې به الله حساب وکړي د تمام انسانانو د تمام عمر حساب کتاب لږ ساعت کې کیږي قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام من ينجيكم سوک بنجات در کتاب ستا من ظلمات البر والبحر د تیارو د اوچی او د لمبې د اوچې ځمکې او د دریابونو د تیارو نه به هم څوک بچ شي تدعونه چې تاسو رابلې په کوم وخت کې الله لره تضرعا فعاجزي وخفيا او طفتا لئن انجانا من هذه کچر الله من ته راكد دي مصيبتنا لنكونن من الشاكرين خامخا خاب شمن بشكر گزارنا نو ته فرمایه چې الله نجات درکوي تاسو ته منها د دې مصیبت نه ومن کل کرب او د هرې سختۍ نه ثم انتم تشرکون بیا تاسو الله سره شریکان ګرځوئ مخکې آیات کې د الله د علم او د قدرت بیان وشو چې کامل علم والا دی او کامل قدرت والا دی اوس په دې آیات کې د دغه علم او د قدرت څه آثار ښکاره کېږي لومړني آیات کې لفظ د ظلمات راغلی دی من ظلمات البر والبحر ظلمات د ظلمتن جمع ده تیاره یې معنا ده ظلمات البر والبحر د اوچی او د دریاب تیرې د دې تیرو مختلف قسمونه دي د شپې تیاره بیله ده د اوریځو تیاره بیله ده د ګرد غبار تیاره بیله ده د دریابونو د چپو تیاره بیله ده نو دا تمام قسمونه دې دپاره یو لفظ د ظلمات جمع راوړی شو د انسان د خوب او د آرام دپاره تیاره نعمت دی په رڼا کې بعضې بنده له خوب نه ورځي خو په عامو حالاتو کې د انسان دپاره رڼا چې ده نو دا د کار شی دی او په تیاره کې ټول کارونه معطل شي او په دې تیاره کې مصیبتونه او آفات هم وي نو د دې وجې نه د عربو په محاوراتو کې ظلمات چې دا مصیبتونه ته ویلی شي مصیبتونه او حوادث او آفات دې وجې نه جمهور مفسرین دې ځای کې د ظلمات معنی مصیبتونه کوي نو مطلب د آیات دا شو چې الله پاک مشرکین مکه ته تنبیه ورکوي د دوی پر ګناهونو باندې آگاهش او خبرداری ورکوي پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې دوی له سوال وکړه چې د اوچې او د لمبې په سفرونو کې چې کله تاسو مصیبت کې ګیر شئ دغه وخت کې تمام بوتان درنه ایر شي او صرف یو الله ته آواز کوئ مکه مکرمه فتح شوله او پیغمبر علیه السلام فاتحانه انداز کې مکې مکرمې ته داخل شو اعلان وشو چې کم خلک مسلمانېږي نو هغه دې په مکه کې پاتې شي چې کم نه مسلمانېږي هغه دې د مکې نه وځي مکه دې خالي کړي او چې مسلمانېږي هم نه او د مکې نه وځي هم نه نو جنګ ته دې تیار شي نو د ابو جهل زیو اکرمه وې نه مسلمانېږم او نه مې د جنګ طاقت د سره شته زه د مکې نه به وځم په دې له مکې نه لاړ وې یو خدای ته اواز نه شم کولی ته وایې چې یو خدای ومنم نو مکې نه لاړ سمندر غاړې ته ورسېدل کشتیا تیار او پکې کېناست هجرت کوي چې کشته راته دریاب منځ ته ورله طوفان راغی او دا کشته ډډې په ډډې اړی او په کشته کې سواره خلک وي یا لا تر ورسېږي او یا منا تر ورسېږي لات او منات او هبل او نایلا دې بوتانو ته اوازونه شروع شو هغه مانګې ورته وایي وایي په دې دریاب کې چې کله طوفان کې دا کشتۍ تېره شي نو په دې ده کې الله ته منات کار نشي کولی رب محمد ته اواز وکړي هغه بچ کول کوي نو بس ټول کشتۍ کې چې سواره څومره خلک وي یا رب محمد اے د محمد روا د دې مصیبت نه من وباسه دې تکلیف نه بچ کا نو بس الله ته آواز وشو لږ ساعت پس الله طوفان قلار کړ اکرمه دې کشتیبان ته وویل وی دا کشتی اړخ ته که زه کوزېږم وی ولې وی د دې خبرې نه زه تښتېدم چې یو الله ته آواز نه کوم نو په دې دریاب کې بغیر د یو الله نه بل څوک نه پکارېږي نو چې په دریاب کې طوفان کې یو الله ته اواز کوم نو په مکه کې هم یو الله ته اواز کوم زه خو له دې نه تښتېدم خو ما ته پته ولګېده چې رب محمد هر څه کوي او لات و منات په دې دی کې څه نشي کولی او پیغمبر علیه السلام له خدای ښکلي اخلاق ورکړي دي ما به معاف کړي نو د جدې نه روان شو الله پاک پیغمبر علیه السلام ته خبر ورکوي اکرمه را روان دي مسلمانېږي هغه وخت کې ټلیفون او موبایل وغیره څیزونه خو نه او بس الله خبر ورکړ پیغمبر علیه السلام ملګرو ته اکرمه را روان دي مسلمانېږي خو د هغه په مخ کې ګوره د ابو جهل بد مه وایه پلار یې دې خفه به شي د پلار بد یې مه وایه نو ګوره په تیارو د دریاب کې څوک نجات درکوي یو الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وتو فرمای پیغمبر علیہ السلام سوک به نجات در کی تاسو لرا پتیرو د اوتی او د دریاب کې تدعونه چې تاسو را بلې دی الله لرا تضرعا وخفیا فاجز او په پټه باندې سوک نجات در کوي او بیا په دغه ځای کې اواز چې کوي یا الله زه به ډېره شکریا ادا کړم خو دې ځل مې بچ کا که دې مصیبت ته نجات راکړی شو شکر او حق شناسی دا به مې عادت شي زه به شکر ګزار یم یا الله ته به مې کارساز یې تا سره به هېڅ څوک هم نه شریکوم ځکه چې په دې ځای کې مې دا نور خلک په کار رانلل د دې پوجا پاټ به بیا نه کوم دې بوتانو ته به سر نه ښکته کوم کار راله اوس نه کوي او چې کله اوس ځمکې ته راشي د دریاب نه بچ شي نو بیا غیر الله یادوي دا خو مې د فلاني کار کړی د فلانې کار مې کړو په هغې باندې بچ شوم نو بچ کول د مصیبتونو نه دا د چا کار صرف د یو الله دا د مشرکانو طرز عملو د دوی غداری وه غټ غټ مجرمانو به د مصیبت په وخت کې الله ته توجه کوله اوس دا توجه د کافرانو او د حقیقت اعتراف کول د مسلمان لپاره هم دی چې عبرت دی چې مسلمان په الله ایمان لري او د مصیبت په وخت کې الله نه یادوي د مصیبت په وخت کې بعضی مسلمان الله نه یادوي ټول خیال او توجه د دنیا مادي سامانونو ته وي فلانې کار کول غواړي فلاني ته ویل غواړي دونه پیسې به لګي او فلاني ځای ته به تلل غواړي فلاني سره به خبرې کول غواړي دا فلانې فلانې په دې کې ژوند تېر شو یو الله ته خیال کوي نه یا الله تا ته توجه کوم ته را سره احسان وکړه دا کار رانه وکړه بنده بیمار شي نو په دوایانو په ډاکټرانو باندې نه لږ الله ته وژاړه الله نه وغواړه یو سړی بیمار شو غریب سړی و علاجونه یې کول ډېر وخت په بیمارۍ کې تېر شو ایوب نوم یې کلال و په شپه کې پاڅېده او تکلیف ورته ډېر زیات و په داروګانو ښه نه شو نو بس په چغو چغو یې الله ته وژړل وی یا الله په ایوب علیه السلام خو تا تکلیف راوسو ما خو ستا پیغمبر و نو زه خو ګورې ایوب علیه السلام نیم زه خو ایوب کلال یم ما جوړ کا زه خو ایوب کلال یم زه خو ایوب علیه السلام نیم ما جوړ کړی زه نور برداشت نه شم کولی د شپې یې خدای ته وجړل او سبا له جوړو ایمان او یقین سره یې خبره کړې ده په الله یې یقین و چې الله تا ته جالم څه نه جوړ کړ بس الله جوړ کړ غریب سړی په دې موجوده وخت کې به څه علاج وکړي شي هر یو دوایي دې حد ته رسېدلې ده چې سړی ټول خپل جایداد خرڅ کړي هم پرې نه پوره کېږي نو توجه یو الله ته وکړه په بیمارۍ کې هم ډاکټران او داروګان دې ته توجه مه کوه الله ته توجه کوه که طوفانونه او سیلابونه راشي نو مادي اسبابو ته مه ګوره فلانې ممبر مې اشنا دی او فلانې ممبر مې اشنا دی هغه ته به وایم کور به دله جوړ کړي نه جوړېږي یو الله ته وایي یا الله کور راله جوړ کړي د دې سیلاب مخه بله وخته واروه چې ته په کافرو وروله زمونږ د مسلمانانو علاقې کې بچ کړه نو یو الله ته متوجه شه سیلابونه او طوفانونه ټول بله وخته به لاړ شي او بعضې وخت کې دا تکلیفونه دا مصیبتونه دا د خپل عمل له لاسه وي انسان بد عملونه کوي اخرت ته نه ایر وي نو الله پاک په دې دنیا کې یو تنبیه ورکړي بیدار شه انسانه اخرت فکر وکړه د ګناه د کار نه منې شه نو دا دا تکلیف راتل دا یو رحمت د الله دی بنده الله ته متوجه کوي عذاب نه دی دا تکلیفونه الله ته بنده متوجه شي توبې ته جوړ شي نو چې توبه وویستله د راتلونکو غټو غټو مصیبتونو نه الله پاک بچ شي ما اصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير کم مصیبت چې درته رسېږي دا د خپل لاس د عملونو نه در رسېږي او د ډېرو بدو عملونو خو الله ماتي کوي عذاب نه راولي تفسیر بیضاوی کې لیکي وایي مجرمان او ګناهګارو ته چې کم مرضونه راځي کم افتونه راځي دا د دوی د ګناهونو اثر وي او چې نیکانو خلکو باندې کوم مرضونه مصیبتونه راځي وی دا د دوی د صبر او د استقلال امتحان دی او په جنت کې درجات عالیه ورکولو دپاره دا تکلیف ونه راغلی دی خلاصه دا ده چې عام انسانان چې د ګناهونو نه خالي نه دي په هغوی کوم سختي تکلیفونه بیمارۍ مصیبتونه پریشانۍ راځي دا د ګناهونو نتیجه او اثر دی او دا خبره معلومه ده چې د تمامو مصیبتونو پریشانو او د آفاتو بلیاتو نه د بچ کېدلو اصلي او حقیقي علاج دا دی چې بنده الله ته متوجه شي او د خپلو ګناهونو معافي وغواړي آینده د پرهېز کولو کلکه اراده وکړي الله به مصیبتونه لرې کړي د دې دا مطلب هم نه دی چې دا مادي اسباب دارو درمل علاج د مصیبت نه د بچ کېدلو تدبیرونه دا بېکاره دي بلکې مطلب دا دی چې اصل کارساز الله پاک وګڼه او مادي اسباب د الله له طرفه انعام وګڼه او استعمال یې کړه ځکه دا اسباب او دا آلات الله پیدا کړي دي دا د الله نعمتونه دي نو کوم انسان چې د الله نه غافل شي الله د دې آلات او د اسبابو نه اثر او باسي بیا ټکېږي نه نو خلاصه دا شوله چې د مصیبت په وخت کې به الله یادوي او غیر الله پرېږده په الله باندې یقین وکړه الله به دې کامیاب کړي مصیبت به درنه لرې شي قل الله ينجيكم منها او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اللہ ينجيكم اللہ بنجات در کئی تاسو تا من هذا دی تکلیف نو ومن کل کرب او د هر قسمه سختینا ثم انتم تشركون بیا تاسو د الله سره شریکان ګرځوي قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام هو القادر دا الله پاک قادر دی علا ان یبعث علیکم چرا اولیگی پتا سو باندې عذابا من فوقکم عذاب د پورته طرف تاسو او من تحت ارجلکم یا د ښکته خپو د طرف نه او یلبسکم شیعا یا تاسو مختلف ډلې ډلې کی ويذيق بعضكم بعض بعض او تکي په بعض تاسو باندې جنگ او تکلیف د بعضې انظر كيف نصرف الآيات او ګوره څرنګه من اړو اړو راړو آیاتونه لعلهم يفقهون شاید چې دوی پوه شي د آیات کې د عذاب درې قسمونه ذکر شو د پورته طرف نه عذاب برنا عذاب راشي کتنا عذاب راشي او پر انسانانو کې خپل منځ کې اختلافات راشي د عربۍ د قاعدې مطابق یو تنبیه ده چې دې دریو قسمونه کې مختلف قسمونه او صورتونه کېدی شي مخکینو امتونو کې د نوح علیه السلام په قوم باندې باران وشو سخت سیلاب راغی قوم عاد باندې د هوا یو طوفان راغی د چهارشنبې پر ورځ شروع شو بلې چهارشنبې پورې اته ورځې اووه شپې طوفان وچلېد دا پهلوانان یې داسې په هوا په بره خېجلو ځمکې له را خلاصول قوم لوط باندې د بره نه د کانو باران وشو بني اسرائیل باندې امتحانات او عذابونه راتلل په هر لوښي کې به وینه وه په هر لوښي کې به چیندخه وه لوښو کې د خوراک څښاک لوښو کې مو ته چینده شوې اصحاب فیل د ابرهه لښکر باندې چې په بیت الله یې دوی حمله کوله الله د هوا مارغان را ولېږل او د مرغو په پنجه کې او په مخوکه کې یو یو ورکوټې کانو او یو یو کافر یې پرې وو سورې کوی دا د پورته نه عذاب راغی د اسمان نه طوفان اوبه دا په نوح علیه السلام قوم باندې راغلی د بره نه اوبه راغلې قوم عاد باندې د بره نه هوا راغله لوتیانو باندې د بره نه کاڼي راغلل اصحاب فیل باندې د بره نه کاڼي راورېدل دارنګ د ښکته نه عذاب پخوانو قومونو باندې هم راغلی دی لکه د نوح علیه السلام قوم ته د ځمکې نه اوبه راووتې د اسمان نه وي خو د ځمکې نه وي نو د ښکته د پورته دواړه عذابونه په یو وخت باندې راغلل او قوم فرعون هغوی د ځمکې په عذاب کې خدای ګرفتار کړ قارون سره د خزانو د ځمکې په عذاب کې مبتلا شو ځمکه کې لوټ شو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی د بر عذاب نه مراد دا دی چې ظالمان بادشاهان بې رحمه بادشاهان به د باندې مقرر شي او د ښکته عذاب دا دی چې خپل نوکر خپل غلام خپل خدمتګار به درته بې وفا او غدار جوړ شي غل به جوړ شي خیانتګر به جوړ شي د برنه حکومت در باندې زور راوړه د لاندې ماته خلک درته غدار او بې وفا شي دا عذاب دی پیغمبر علیه السلام فرمایي کما تکونون یؤمر علیکم چې تاسو څنګه یې دقسې امیران به در باندې مقررېږي یعنې ستاسو د بدو اعمالو اثر به حاکمان به در باندې بې رحمه راځي ظلم به در باندې کوي نو که تاسو نیکان او د الله تابعدار شولې الله به در باندې رحمدل او انصافدار حاکمان راولي که تاسو بد عمله یې نو بېرحمه ظالمان حاکمان به در باندې راشي اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه په تاسو باندې حاکمان دي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي وایي زه الله یم زما نه سوا بل معبود نشته زه د ټولو بادشاهانو مالک او بادشاه یم د ټولو بادشاهانو زړونه زما په لاس کې دي چې کله بندیان زما طاعت کوي نو زه د هغوی د بادشاهانو او د حاکمانو دا زړونه په هغوی باندې نرم کړم شفقت پکې واچوم او چې کله زما بنده زما نافرماني کوي نو زه د هغوی د حاکمانو زړونه په هغوی باندې سخت کړم او هر قسمه عذابونه پې اوسه کوم نو تاسو حاکمانو امیرانو ته بد مه وایئ خپل وخت پکې مه ضایع کوئ بلکې الله طرف ته رجوع کې د خپل عمل د اصلاح فکر کې ولګېږي چې ستاسو ټول کارونه درست کړه چې کله حاکمان خراب راشي نو هغې ته کنځل وینا مه کړه هغه د برباد چغې مه وایه خپل عمل ټیک کړه حکومت به ټیک شي بل حدیث مبارک کې دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله الله تعالی یو امیر او حاکم هغه سره ښېګړه کول غواړي هغه ته ښه وزیر او ښه نایب ورکړي لکه د امیر نه څه خبره ایره شي نو دا وزیر یې ورته وریاد شي او چې کله را امیر صحیح کار کوي نو دا وزیر ورسره امداد کوي او چې کله د یو حاکم او د امیر بدی مقدر شي نو د هغه په ناکاره خلکو کې وزیران مقرر شي او غیر ماتح شي نو امیر ښه کار کوي نه وزیر یې ورته یادوي نه د حاکم ظلم دا د پورته نه عذاب دی د ما تحت ملازمین بی ایمانی او غلا او غداری دا د ښکته نه عذاب دی او د دواړو علاج دا دی چې د خپل عمل جایزه والا خپل عمل ته وګوره که ستا عمل ټیټي نو بره حاکمان به هم ټکي او لاندې نوکران به هم ټکي او که ستا عمل خراب وي د بره نه ظالم حاکم د لاندې نه غدار څوکیدار او کاریګر نو که خپل خیر څوک غواړي نو د خپل عمل اصلاح به وکړي نو بس انشاءالله هر څه به شي یا به ګډ وډ کي تاسو په مختلفو ډلو کې برنه عذاب لاندې د پښو نه چې دی نو دی کې زلزلې هم راځي دا هم عذاب دی پیغمبر علیه السلام دعا کړې د خپل امت لپاره چې د دې عذابونو نه محفوظ کړه چې پخوانو قومونو باندې کوم عذاب راغلی دی وی الله زما امت محفوظ کړه چې جګړه ونه ځي دا سوال ومنل شو چې پخوانو قومونو باندې کوم عذاب راغلی او جګړه یې وتلې ده د پیغمبر علیه السلام امت باندې دغه عذاب به نه راځي په خپل منځ کې اختلافات دا به وي د مسلمانانو اختلافات به وي جنګ جګړې خونریزي دا به وي دا خبره تکذیب وکړه د دې قوم ته وهو الحق دا خبره حق ده قل لست علیکم بوکیل او فرمایا پیغمبر علیہ السلام نه یم زه ستاسو ذمه دار لکل نبأ مستقر هر یو خبر د پاره یو وخت مقرر دی وسوف تعلمون زر دې چې تاسو به پوه شئ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا هر کله چې ووینې ته الذین هغه خلک یخوضون فی آیاتنا چې هغوی جګړې او بحثونه کوي زموږ په آیاتونو کې فأعرض عنهم نو د هغوی نه اعراض وکړه یو طرف ته شکې حتی یخوضو فی حدیث غیره تر دې چې دې مشغول شي په نورو خبرو کې و اما ينسينك الشيطان کچره ایر کی لتان شیطان فلا تقعد نو پس مکه نه تو بعد الذکر د یاداش نه پس مع القوم الظالمین د ظالمانو د قوم سره کم خلک چې آیاتونو پورې ټوکې کوي برنا حقا نکته چینی پې کوي نو خپل ځان د عذاب مستحق جوړوي نو د داسې خلکو سره ناسته پاسته مه کوه او که دوی سره کېناستې انکم اذا مثلهم بیا ته به هم دقه وخت کې د دې ظالمانو په شان کې شي نو د داسې خلکو مجلس کې مه کېنه پاسه واما ينسينك الشيطان پس کچره هیر کی لتان شیطان لیکن د نیکانو په ذمه باندې نصیحت کول دی لعلهم یتقون شاید چې دوی پرېږدو چې د الله نه دوی ویرېږي د دې ځای دوه معنی کېږي یو دا پرهېزګار خلک د دې خرابو خلکو سره په مجلس کې دی کینی نه پاتې شي د دې مجلس نه نو د دې خرابو خلکو د ګمراهۍ چې کومه مواخذه ده متقیانو ته به د هغې ضرر ونه رسېږي البته د دې متقیانو په ذمه باندې حسب موقع حسب توفیق نصیحت کول شته که څونه دې وس کېږي نو دې ته نصیحت وکړه شاید چې دا بدبخت او بدنصیبه خلک د خپل انجام نه ویریږي لعلهم یتقون نیکان متقیان دی د دې بدانو مجلس کې نه کینی او دویم مطلب یې دا دی چې دا متقیان پرهیزګار خلک که واقعي د یو دیني یا دنیوي ضرورت لپاره داسې مجلس ته ورلل نو د دوی په حق کې د دغې ګمراهانو تپوس به د دوی نه نه کېږي البته دوی دې د خپل وس مناسب نصیحت ورته وکړي شاید چې دوی نصیحت قبول کړي مخکې نه دې نه کېږي او که ضرورت نه ور خپل ضرورت یې پوره کړي ژر دې ترې راځي او د وس مناسب نصیحت یې ورته وکړي پرېږده ته الذین هغه خلک اتخذو دینهم چې نیولې دې خپل دین لعبا ولهوا لوبې ټوکې کېل تماشا وغرتهم الحیات الدنیا او تو ککړې دي تی لره زندګۍ د دنیا وذکر به په دې قرآن ورته نصیحت وکړه ان تبصل نفس چې ګرفتاره نه شي او نفس بما کسبت په هغه څه باندې چې دوی کوم کسب کړی دی ليس لها من دون الله ولي نشته دې لپاره څوک مددګار بغیر د الله نه ولا شفیع او نه څوک سفارش والا وان تعدل كل عدل او کچرې ته بدلواله په پوره بدلې اغشتلو سره نه وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها کدا نفس بدل ورکی یو ګناګار نفس دی دې بدل ورکی كل عدل پورا بدل ورکی الله پاک له بدل ورکی چې دا والو ما پرې د عذاب نه لا يؤخذ منها وا بنغشتي چې قبول بنکړي چې دا نه دا بدل او دا فدیا کم خلک چې تهذیب تکذیب کوي او ټوکه خندا کوي نو په دې ټوکو خندا باندې ونیوې شو د ده څوک حمایت هم نشته او مددګار هم نشته دی او که فرض که دا ټوله دنیا د دې شو په فدیه کې ورکوي دا فدیه به ترې قبوله نه شي وان تعدل كل عدل کدا نفس بدلو فدیه ورکی په پورا بدله ورکول سره په پورا فدیه ورکول سره لا یؤخذ منها دا فدیه او بدله به ترې وانه غشتی شي اولئک الذین ابسلو بما کسبو دا هغه خلک دي چې ګرفتار شوي دي د خپل کسب په وجه د ګناه په وجه لهم شراب من حمیم دې دپاره ډېرې سختې ګرمې اوبه د څښلو به وي دومره ګرمې اوبه چې جام ورته خولې ته ونیسي په بلاس دی له مخ سر منوي نشي او سپي دی نه په زور به ګوټ ګوټ ورکړي خو چې حلق ته ګوټ ښکته شي کلمې دی وبېږي ویلې به شي وبېږي لهم شراب من حمیم د دوی څکل به د ډېرو ګرمو اوبو وعذاب الیم او دردناک عذاب به بما کانو یکفرون په سبب د کفر کولو د دوی